بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد د موز مسائل شروع پاغي کې شپږ درسونه شوي وو د وضع الیدین پورې بیان تیرو چې مسکون کې بلاس په کم ځای کې دي په نن درس کې به ان شاء الله د الله په توفیق سره درې مسلې بیانوو اوله مسله ادعیه الاستفتاح د موز د شروع کولو دعاګانې دا د جمهور اهل علم په نیز باندې سنت موکد دي تر دې چې بعض علما ورله واجب ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بالماء والثلج والبرد دا د متفق علی روایت دی بخاری او مسلم حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو بی ابي و امي یا رسول الله اسکاتک بین التکبیر والقراءه ما تقول مور او پلار مې درنه قربان شه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو چې د تکبیر تحریمه او د قرت شروع کولو په منځ کې چپ یی نو په دې کې څه کلمات او کومه دعا وایئ؟ نو دا دعا ورله رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې وه. محدثینو اهل علمو ذکر کړي. د استفتاح څومره دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو په ټولو کې صحیح سند والا افضل او بهتره دعا دا ده دویمه دعا چې په روایت د مسلم کې راغلي الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا دا یو صحابي په موس کې ویلي وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله وفرمایل عجبت لها فتحت لها ابواب السماء دې دعا له ما تعجب وکړو د اسمان دروازې د دې لپاره کولاو کړې شوې د دې حدیث راوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وایي فما ترکتهن منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلک ما چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې دعا او د دې کلماتو دا فضیلت اوریدلې نو بیا دا دعا ما په مسکی پریخې نه ده د استفتاح درېمه دعا چې په روایت د صحیح مسلم کې راغلي الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا یو صحابي د موس په افتتاح کې ویلي و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله فرمایل رأيت 12 من الملائکه يبتدرونها ايهم يرفعها ما دولس ملائکو کتل چې هر یو د بل نه ځان وړاندې کولو چې دا دعا او دا کلمات به هغه اسمان له پورته کوي څلورمه دعا چې د صحابه کرامو نه ثابت ده چې هغوی به پرې د لمونځ استفتاح کوله په روایت د صحیح مسلم کې د عمر رضی الله عنه هم ثابت ده چې هغه به مونځ په دې دعا باندې شروع کولو، دا حمد و ثنا به وي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دارنګه دا دعا د عثمان او د ابن عمر رضی الله عنهم نه هم ثابت ده. مرفوعاً د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه ده ثابت. دا دعاګانې په فرایضو او نوافلو دواړو کې ویل د اهل علمو د راجح قول مطابق جایز دي، لکه عبدالحی لکنوي رحمة الله علیه په خپله رساله امام الکلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الامام کې ذکر کړي. خو امام دپاره د شریعت حکم دا دی چې هغه به د مقتدیانو د حال مراعات او لحاظ کوي دا یې خیال به ساتي ذکر روایت د متفق علی بخاری او مسلم کې راغلی اذا صلى احدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء کله چې یو تن په تاسو کې خلکو له جمع ورکوي نو د مقتدیانو خیال دې ساتي ځکه په دای کې کمزوري بیماران حاجتمن او بوډاګان دي او کله چې ځان لموس کوي نو څومره چې خوخه یوګدای دی بیا نو امام له پکار دي چې د مقتدیانو خیال ساتي ځان لکه څوک موس کوي که نفلی یا فرض نو هغه د پاره دا دعاګانې مستحب دي کله یو دعا ویل کله بل دعا ویل په قیام الليل او تهجد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مز په استفتاح کې د مز په شروع کولو کې اوګدي دعاګانې ثابت دي حدیث د علی رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغلی امت لدا حكم دي چې غي دعا وای نو اول المسلمين فزيبان دي باندې وانا من المسلمين وي اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب إليك دارنګه د بخاری او مسلم د متفق علی په روایت کې په قیام الليل او تهجد ابتدا کې دا دعا ثابت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا وی اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت د دین رستو بیا اعوذ بالله ویل دي چې دی له استعاذه او تعوذ وي د قران کریم د لستو نه مخکې دا سنت طریقه ده استعاذه او تعوذ ویل دا په مسکی سنت طریقه ده دین رسو بیا بسم الله ویل امام که جهري منځونه کوي نو دا بسم الله به په تیزه وای که په قلاره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې دا نه دي ثابت چې غي دي بسم الله په تیزه ویلي بلکه روایت د متفق علیه کې راغلي انس رضی الله عنه وایي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين نبی صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر رضی الله عنهما چې به موز د موز افتتاح کوله نو د الحمد لله رب العالمین نه به قرت شروع کولو په روايت د مسلم کي داسي راغلي، فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما د نبي صلی الله عليه وسلم د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما نه وي دا نه دي اورېدلي چي هغوی دي قرأت د بسم الله الرحمن الرحيم جهرا کولو په کلاره ويل د دي سنت دي خو په تېزه باندي به يې نه وايي. بلکه په تیزه باندی ویل روایت د ترمذی کی راغلی چی عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه خپل زوی چی د هغه نوم و یزید هغه یې ددې جهر نه منع کړی وو یزید ابن عبدالله وایی چی ما په مونځ کی په تیزه باندی بسم الله ووی نو پلار مې راله وویل چې ای بنیه محدث ایاک والحدث، ای بچیه دا په دین کې نوې طریقه ده، ځان د دې نوو طریقو نه بچ ساته. ما د نبي صلی الله علیه وسلم د ابوبکر او د عمر او د عثمان رضی الله عنهم سره مونځ کړی و، فلم اسمع احدا منهم یقولها فلا تقلها.